اوس د اومې رکو ترجمه او هغه وخت را یاد کړه چې موږ پرښتو ته وې چې آدم ته سجده وکړي نو ټولو سجده وکړه خو یوازې ابلیس و نه کړه هغه وی چې ها زه هغه چاته ټیټ شم یعنی سجده او توکم چې تا ایله بله د خټې نه پیدا کړی دی هغه وی چې ته خو دې سړی ته لګو ګوره چې تا په ما باندې اوچت کړی دی یعنی آدم علیه السلام یې یاداو که تا ما ته تر قیمته پورې مولت را کړو نو زه به د یو څو تنو نه بغیر د د ټول اولاد په خپل قابو کې راولم خدای ورته وویل چې زه لرې شه بار وځه په دیو کې څوک چې ستا په لاره لاړ شي نو دوزخ ستاسو د ټولو د فاره مقرر ځای دی دا خو پوره سزا ده او ستا چې په هر چا وس ورسي نو د هغه خپې په خپل اواز وښویوه یعنی راویړوه ځان ته یې راواړوه او خپل ټول پلی سواره ورپسې راوله یعنی پیاده او سواره مطلب چې څومره دی وس کیږي او هغوی سره په مالونو په اولاد کې ځان له برخه ونیسه او هغوی د تشو وعدو په جال کې راګیر کړه او شیطان خو دیو سره بس تشي دروغ وادي کوي دا یقین لرا چې زما په خاصو بندیانو بستا اس قابو نرسي او پیغمبره صلی الله علیه وسلم تا کردگار کافی کارساز دی تاسو کردگار هغه دی چې په سمندر کې در لکشتۍ چلوي یعنی سمندر یې داسې جوړ کړی چې کشتۍ پکې چلیدی شي چې تاسو د تجارت په ذریعه د هغه فضل ولټوي یعنی ځان له تجارت او ګټه وکړي حقیقت دا دی چې هغه په تاسو ډیر مهربان دی او هر کله چې تاسو ته په سمندر کې تکلیف پیښ شي نو تاسو چې اوس د چا چا بلنې کوئ هغه ټول د نورک شي یعنی ییر شي درنه بغیر د خدای نه او هر کله چې خدای مو وچکې ته یعنی وچې ته رابچ کړي نو تاسو بیا مخونه وګرځوي او انسان زوړ ناشکر دی خګنې تاسو د دې نه بیغمه شوي یې چې که اوچکۍ ته مو راولي او په مځکه کې مو خښ کړي یا در باندې د کاڼو شګو سیلۍ راولي نو یاد ساتئ چې دغه وخت هیڅوک به خپل کارساز بیا نه مومي یا ګنې د دې اندېښنې نه بېغمه شوي یي چې که بیا مو سمندر ته بوزي او سخت طوفان در باندې راولي او د خپل ناشکری په وجه مو ډوب کړي نو بیا به هیڅ څوک زمونږ نه د تپوس پوښتنې قابل هم بیا نمومئ او زمونږ دا احسان وګورئ چې مونږ د آدم اولاد ته عزت ورکړی دی او هغوی په وچکۍ او په دریاب دواړو باندې سواره ګرځوو یعنی داسې انتظام هم کړی چې په دریاب کې په کشتو ګرځي او په وچه کې بیا په سورلو او پاک پاکیزه سیزونم ورله روزي کړی دي او په خپل ډیر مخلوقات باندې مور لخکاره فضیلت ورکړی دی هغه ورځ را یاد کړه چې مونږ به ټول خلک د خپل خپل عمل نامو سره راو غواړو نو چاته چې عمل نامه په خی لاس کې ورکړې شي نو هغوی به خپل عمل نامه لوستل شروع کړي او د زری عمر زیاته به پرې نکیږي او څوک چې دلته کېړون پاتې شي نو هغه به په آخرت کې هم ړون وي او د لارې نه ډېر زیات بې لارې او اے نبی صلی الله علیه وسلم دیو په دې خبره کې ډیر کوشش کړی دی چې تا د هغې وحې نه چې مونږ درته درلېږلې ده ورغړوي په دې شان چې ته په مونږ باندې د ځان نه څه دروغ وتړې او که تا دغسې کړي وې نو دیو به خپل ځان سره خوږ اشنا کړی وی او کومون ستا قدم کلک کړی نه وی نو دا خبره بعیده نه وه چې ته ورته لږ شان سنګزن شوی وی په دغه صورت کې مونږ به در له دو دونه سزا در کړې وه هم په ژوند او هم په مرګ نو بیا به تا زمونږ په مقابله کې هیڅوک مددگار موندلې نو او دا خبره هم بعیده نه وه چې دیو کافرو د دې مزکه نستا قدمونه خو یولي وي چې تا د دې ملک نه بهر وباسي خو په دې حال کې به هم ستا د وتلو نه پس دیو ډیر لږ دلته پاتې شي دا زمونږ په خوانه دستور دی لکه څنګه چې زمونږ دستور د هغه پیغمبرانو په حق لراغلي دي چې ستانه مخ کې مولې ګلیو او زمونږ په دستور کې به هیڅ قسم لا ادله بدله بیا نمومي اوس د نهم رکو ترجمه تخپل مونږ کوا د انوار د جاري وتو نفس یعنی چې زوال وشي یعنی د ماسپخین ټیم شروع شي د شپې تر تیارې خورېدو پورې نو ماسپخین مازیګر ماخام پکې راغی او ماسخوتن هم پکې راغی ځکه چې کلکه تیاره اله خوره شي چې شفق پریوزي او د سهار مونږ هم بشکه د سهار مونږ د حاضرۍ وخت دی یعنی دوه قسمه ملکی ورل راځي یو هغه چې د شپې ډیوټي ختم شي ځي او یو هغه چې د ورځې ډیوټي ولګي راځي د سار په ټیم کې دواړه حاضر شي او د شپې په یو برخه کې هم تاجد کوا چې دا ستا د فاره زیاتی مونږ دی امید دی چې ستا کردګار با تاله په مقام محمود کې زه درکړي او دا دعا کوا چې اے زما ربا ما ورسوا د رسولو په وخت په خشان او د راایستو په وخت می په خشان را وباسا او مالا د خپل طرف نه غلبه را کړه د خپل مدد سره او دا اعلان وکا چې حق بس دا دی راغې او باطل لار ورک شو او باطل خو هسې هم د ورکېدو سیز وو او مونږ په قرآن کې داسې سیزونه را لیږو چې د مسلمانانو په حق له شفا او رحمت دی او د ظالمانو په حق لخو ترنه نور سنو بلکې تاوان زیاتیږي او هر کله چې مونږ یو انسان له نعمتونو ورکړو نو بیا زمونږ د حکمونو نه مخ وجار باسی او ډډه وکړي او چې لږ تکلیف ورته ورسی نو زر نا امید شي اے نبی صلی الله علیه وسلم دیو ته وایا چې هر سړی په خپل خپل طریقه لګیا دی کار کوي نو دا خبره ستاسو کردګار ته ښه معلومه ده چې څوک په ډېره سمه لار روان دی ويسألونك عن الروح او دی ستانه د روح په حق له تپوس کوي ورته وایا چې روح خو زما د کردګار د حکم نه پیدا دی او تاسو ته خو ډیر لږ علم درکړی شوی دی او کومونګو غواړو نو کوم واه چې متاتا درکړې ده ابا در نه واپس کړو بیا به درته په دې حق د زمونږ په مقابله کې هیڅوک مددگار پیدا نشي خدا په تا باندې د خپل رب ډیر لوی رحم دی چې تا ته یې وحی در کړې ده بېشکه د هغه فضل په تا ډېر لوی دی اے نبی صلی الله علیه وسلم ته وایا چې کټول بنی آدم او فیریان را یو شي چې د دې قران په شان لا یو بل قران جوړ کړي نو هیڅ چری د دې په شان جوړولې نشي اگر که دی ټول یو د بل مددگار وي او مون خلکو ته په دې قران کې هر قسم خخ مضمونونه په رنګ رنګ بیان کړي دي خو بیا هم اکثر خلک ترنه بغیر د انکار کولو نه پاتې نشو او دی وای چې مونږ پتا هیڅ چر ایمان نه راوړو تر څو چې ته مونږ له دمځکه د تل نه یو چینه راونه باسي یا دا چې ستا یو باغ وشي د کجورو او د انګورو او ته د هغې په منځ کې ځای په ځای نهرونه وبهوې یا دا چې ته په مونږ باندې اسمان ټوټې ټوټې راوغورځوي یا خدای او پرښتې مونږ ته مخامخ ودروي یا دا چې ستا د سرو زرو یوه بنګله وي یا دا چې ته بره اسمان ته وخیږي او بیا ګوره مونږ ستا په اسمان خطو هم ایمان نه راوړو تر څو چې په مونږ باندې د هغې زینا یو کتاب را کوز نکړي چې مونږ په خپل ولولو ورته وایا چې زما رب پاک دی زنور سیم خو بس یو بنی آدم رسول یم اوس د یو لسمې روکو ترجمه او دې سبلې غټه خبره د ایمان راوړلو نه من نکړل سو وخت چې هدایت ورته راغې خو بس دې خبرې چې دی وی ورته وایا چې زما تاسو ترمنځ الله د گواهی د فاره کافی دی الله د خپل بندیانو په حال خو خبر دی هر څه ویني ګوري څوک چې الله په سم لار روان کړي هغه سم لار بیا مومي او څوک چې بیلاری کړي نو هیڅوک په بغیر د خدای نه د هغوی مددگار بیا نه مومي او موږ به دیو د قیامت په ورځ پر مخې روان کړو ړانده به هم وي ګونګیان به هم وي او کاڼه به هم وي د دیو ټیکاونه دوزخ دی هر کله چې د هغې لمبې په کمېدو راشي نو مونږ به یې نورې زیاتې غرغنډې کړو دا د هغوی سزا ده ځکه چې هغوی زمونږ د آیتونو نه انکار کړو او دا به وی چې خګنې یو ځل چې مونږ ته شاړو کی پاتې شو او بالکل ریزه ریزه شو نو لا بیا به د نوی سره را پیدا کیږو اګنې دیو دی خبرې ته نه ګوري چې هغه الله چې ټول اسمانونه هم ځکه پیدا کړی دي په دې هم قادر دی چې د دیو غوندې خلک را پیدا کړي هغه دیو له یو نیټه مقرره کړی ده چې هیڅ شک پکې نشتا خو ظالمان بیا هم په دې پسې نختی دي چې مونږ به خامخ انکار کوو اے نبی صلی الله علیه وسلم تور ته وایا چې که تاسو زما د رب د بشمیره خزانو مالکان شوي وي نو بیا هم تاسو به د هغې د ختمېدو د ویرې نه لاسونه نیولي وو یعنې خرڅ به هم نه کاوه او واقعا دا ده چې انسان زوړ پوخ تنګ زړی دی